دغه بل لیک غلام سخي رالیږلی او پوښتنه کوي وایي که یو سړی د کال په سر کې مثلا سل لکه افغانۍ ولري خو د کال په پای کې دوه سوه لکه سي پر سل لکو باندې کال تېر سو او پر سل لکو نه تېر سوی آیا دی به و زکات د سل لکو روپو له نصاب څخه ورکوي او که د دوه سوه لکو حضراتو دا نورې سل لکه د ده د کومه وي چې د کال په سر کې دی سل لکه لري په پای کې د کال دوه سوه دا خو د هغو پیسو چې چان دي د هغو بچان دي و دغه تهریب حد هغه مال وایي کېږي دا مال مستفاد بولي حضراتو پر دا دوه سوه لکه باندې زکات پر تاسې کېږي چې دا څلوېښتمه روپۍ به د دا دوو سوو لکو د ټولو زکات به باسي باسي باسي ولې دا زم دی د هغه ربع و اصل ته چې پر هغه بعضې مال باندې کال تیر سو دا نور تابع دی پر هغه مستقل کال بیا نه شرط مسله همدغه ده زکات به د ټولو مال وباسي په آخر کې د کال چې مو حساب ورته وکړي هر څو چې د ټولو زکات کېږي والسلام